او سبقت کول لکه هر شي په خو سره خپکیږي دې پاک حدیث نو کم کس چې دا حدیث په خو خپکیږي دې پاک حدیث کتاب العلم سره رب ظاهر دی غرض د ترجمة الباب نه دې خاصلت ته ترغیب او دیم غرض د ترجمة الباب نه تنبیه چې د علمي حرص حیث مضمون دی حدیث کې راځي بني ادم زړيږي خو دوه خوينه په ده کې په ترقۍ کېږي، يو مالي حرص، يو د عمر او د زندګۍ حرص. ابن حبان دا حديث ذکر کړی دی. اوس هغه حرص چې دی مضموم دی. علمي حرص علمي لذت دا ممدوح دی ځکه دغه حسونه او لذتونه به ختم شي فنا به شي او لذت العلم نه ختمي حتی چې ځان کړه کې هم لذت العلم باقی وي چا چې الله سره بتا خی اطمینانی ملائک ویني نور محول د برزخ ویني نو دله به دغه لوتو فرقی ځکه مخکې دا خبرې معقولې وي او دا خپل معقولات محسوس کوي او چې اطمینان وي مترجم له ته متوجه شي د حدیث نور معقدونه هم محشی ذکر کړي سوق د حدیث بالکل بیان دی لکه ترجمه الباب کې هم حرسو او حدیث کې هم لما رأيت من حرس کار الحدیث تزیه کې سند کې تنشته روات مخکې ذکر شوی متن الحديث ته متوجه شي قال قيل ابو هرره وي ویل شو یا رسول الله سوک خوش قسمت دې ستا په شفاعت کې پر قیامت رسول الله اسلام د ابوهريره د دې تپوس او تصويب وکړ، زما ګمان يا ابوهريره چې ما نه به تپوس نه کوې دې خبرې احد هم هيڅ وکړ اول ستانه ځکه ما ته معلومه ستا حرس په حدیث باندې او جواب ورکړي قائل نه معلوم د دې قائل څوک دی دا غي جواب دا دی چې د دې قائل هم تقابل کړی ذکر رسول الله اسلام ځان بالکل صحیح دا ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم په بهرو یا په ځینې موقعو کې قلت ویل شوی دی په ځینې کې نه دی ویل شوی د شاګردانو تفاوت ځینې شاګردان دي چې هغه د استادانو متعلق تتصورات پیدا کیږي چې ګنې دا د خپل کمال اظهار کوي نو په هغه موقع کې ځان مبهم کول پکار چې بدګماني د شاګردان بدل شي ځنې شاګردان خپل وي هغه ته چې د تعبیر وشي نو څه مشکل نه دی ځکه پیږي زموږ دې استاد داسې خبره کړې ده او دا لایق دې دي. اسعد الناس هغه څوک دی چې لا اله الا الله ویلي په اخلاص ظاهر کې یو اشکال دی هغه دی چې چا لا اله الا الله ویلي هغه افضل دی په شفاعت کې په نسبت د هغه چا ته چې هغه دا نه ویلي. نو چې نه ویلي هغه کې خو نفس سعادت نشته او اسم تفضیل کې مشارکت په نفس ماده کې دا خدا افضل او د مفضول د دون وي چې چا لا اله الا الله نبی دا کې د سعادت هیڅ امکان احتمال نشته دی فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقو ففی النار چې لا اله الا نه وی دی اخو جهنمی دی هغه سورته هود آیات 106 کې راځي توحید اقرار نه کړي څنګه چې اصحابیت نشته دی اصحاب نه دی نفس سعادت پکې هم نشته دي دا غي یو داري چې کله خدا قانون وی اسم تبدیل کې یو مفضلی بل مفضل نه وی په نفس ماده کې دوه شریک وی او کله استعمال د اسم تبدیل صرف د بیان حال المفضل دپاره وي په هغه ماده کې مفضل علیه نه وي لکه خلق وی فلان افقه من الجدار فلان افقه من الحمار او جدار یا حمار کې په خاصیت دی فقاتونه خنشتي چه شفاعت کی خو مراتب شته په دغی دی مرتبه کی کوم شفاعت چه دی دا بل چاته نشی ملویدای شفاعت کې کوم مراتب دي یو اعلی مرتبه ده چې هغه انبیا هم عاجز دي بغیر د رسول الله اسلام نه انبیا هم نفسی نفسی وای رسول الله اسلام دې چې امتی امتی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې وی الله ورته سل تعطا وشفا تشفا تشفا بخاری دیم جیل نه سایو وکړي اور پسې مرتبه ده هغه ده دې حساب جنت ته دي دا خاص مرتبه دي اور پسې مرتبه ده هغه چا ده چې اور مستحق دی دا مار دوی لیکن په شعب شفاعت ده پنځمه مرتبه کې شفاعت لرفع درجات دی دې کې معموم دی شپږمه درجه کې شفاعت لتخفیف العذاب نجات بنئ تخفیف العذاب اکر رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ابو طالب د پاره ابو طالب د جهنم نه نجات خو نشي مندلې خو اور به راغی مسند احمد اول جلد یوسلو اتاوی صفحه کی پته ولګی درا چې لا اله الا نه ویل دا غیم څه قدرې سعادت راغی تعبیر می څنګه کوم لا اله الا نه ابو طالب لا اله الا الله نه دی ویلی خو ته قدرې سعادت دا غم نه حدیث نه شفاعت ثابت شو د شفاعت خپل شروط مخکې ذکر شوی قرآن کې موږ ذکر کتاب العلم سره بس باب سابقه سره بس مسائل سابقه سره بس کتاب العلم څخه غره رب ظاهر دی کم شي چې مرغوبي دا غره حفاظت نگرانی کول غواړي چې زین علم زین شي رفع نشي باب سابقه کې حرص د علم قدر احترام د علماء قدر احترام بیدا ترجمه الباب مصنف مصدر په کیف اکرم کیف چونکی د علم د نه لپاره اشیاء کثیره سبب ګرځي د دې وجې نه په کیف پسې مه خبر کوه. مترجم له ته متوجه شي مترجم له کې یو موقوف روایت دی یو مرفوع روایت دی انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه فکتبو ولیکا فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء زیریګم په ختمېدو د علم او د علماء په ختمېدو دروس محو شي او ذهاب ختم شي حال دا دی چې نشه قبلېدای لیکن حدیث د رسول الله اسلام تعالاج د علم یو کړی شی و ولیفش العلم تعالاج د علم نه دا کسان کوي ولیجلسو کی دنی حتی یعلم من لا یعلم حتی یعلم من لا یعلم چې یاد کې هغه څوک چې هغه ته یاد نه فإن علم لا يهلک علم نه تباه کیږي حتی چې سیر شي نو کیف تصال نه دای جواب شو اسرار پټول د علم خفیا کول د علم دا د علم نه زړه او پسې د سند ذکر کوم خبره یې دغه شته ورسوله. دا یې سره ذکر شو عبدالله بن جبران لذلك یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز د حدیث سو بالکل بیان دی ما خذنا مخشی ذکر کړی تجزیه کې مصنف اسلوب بدل کړ خبره ته الټه وچلوله عام اسلوب خدای سنا ذکر کوي به متن حدیث ذکر کوي او دلته مصنف علی رحمت متن ذکر کو اولا سند رسو دا طریقه کار یې ځکه وکړه ما تر مخکې سند وسته چوکې تشریح الاذهان څوک یې مخکې ته سند نه معلوم دوسرے سند ذکر څوک یې اعتراض وشو به سند خبر نه منو د سند ذکر کړو ظاهر دا دا والله اعلم اسلوب یې کا بدل کړ چې دا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او قال عمر ابن العزيز وكتب عمر ابن عبد العزيز د دې فرق دی په دې شان سره چې د پیغمبر حدیث ځان له حیثیت ته د هغوی کی ابتدا به د سند نه کوو که چیرې پیغمبر باندې چیرته دروغ وشي نو ذمه وار به بل وي او عام کسان چې دي د هغوی د حیثیت نه دی ځکه خبره بدله کړه بیا په دې سند کې یو دوه رجال راغله دا روایت ده دلته مسند کړو اوس دا مشکل نه راځي چې موسنی خدا روایت نقل کړی دی دا هم معلق دی دا غي علاق درفق په دې اثر د عمر ابن عبدالعزیز کي یو چند خبرې ثابتې شوې دي. یو کتابة الحدیث دویم دا چې کتابة الحدیث د قرن اول نه نقل دی سودانی شوی دی چې دا بدعات دی بلدا خبر هم ثابت شوه چې قول د تابعی کې دی د دین استدلال تاویږي، ځکه چې دا په قرون مشهود لها بالخیر کې دی. هر چې مرفوع روایت دی د عبد الله ابن عمرو العاص ما خذونه محشي ذکر کړی په دې منصب کې حصه دار شي. تجزیه د حدیث سند او متن ته سند کې خنور څه نشته سند خود عبد الله بن عمرو العاص صحابي تر رسیدلې حالات د دې رجالو مخې تېر شوي دي. البته تحویل شوی دی. دا سند دا په متابعت او تقویت دا سند چې د اسماعیل بن ابي ویس مالک عن شام هم نقل دی طرق مطابق هغه هم طریقه د سند دا هم ده فرابدی تکار دی کتاب فقال ابو عبد الله دی به به کې کوم دی خو شاګرد دی محمد بن یوسف دده کنیم ابو عبدالله محمد بن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر دا د امام بخاری ډیر وفادار شاګرد دی د بخاری نه دا کتاب د دوه یو ځل دو سوال اته څلویخ کی بل ځل بیا په بخارا کی دو سو دو پنځوس کی د پیدایش دو سو یو دیرش کی دی د دې انتقال چې دی درې سو شلم کی دی څه خره د عباس په دې شوخ کې ذکر کو دا عباس ابن فضل ابن زکریا دی پاتې د امام بخاری په کتاب کې دغه دا قسم تصرف چې فربري وکړه دا تصرف نور کسانو کو مردا ځنې شاګرد دی وفادار د استاد هغه خپله خبره د استاد د خبرې سره ضم کوي او الله جل شانه دا استاد د وفاداری په وجه باندې دا آثارم د څخکارا کوي ځنې شاګرد د استاد سره ډېر وفاداری نو الله جل شانه شاني چې د هغه استاد د هغه شاګرد سره د وفادارۍ په وجه باندې الله داسې خبرې ښکاره کړي دام خالص ته سو لکه د مشر شیخ تنار بابا باچا سره دا د پیر شیخ وفادار مونږ هم وفادار خو مونږ کشرانو دغه مشرانو خامخا د مشر شاګرد د کشر شاګرد تر يا اخيره پورې هغه دي شي په پا کې وفات شو او دا زما زياته تعلقه د دغه مشرانو سره سره د روستم شیخ شاپور شیخ سره اخرنی ملاقاتونه د دې سره نو رسو شو د روستم شیخ سره زما ډیر وخت پاتې شوی تدریس مې هملته کړی دی، تهذیبي مې هم کړې ده، د هغه مکتوبات مکمل ما لیکلي دي، قرآن او په مشکات کې اخیره نفي یا الله دغه ښکاره کړه، چې د هغې تکوین، تجهیز، اخیري جنازه زما په لاس وشوله، دا په ربربي هم، فرب ربي، چې و، دا هم دغه شانتې شوی و، لکه مومن ګل د امیر صاحب ها اوس امیر صاحب نه جاری کی خکه کنه د خپل استاد ته سره وفادار دیم دا شانتی وفادار جدد نوم په داخل د بخاری کې په ذکر راغی دا د کرامات دي ها او دا د د وفات دي آثار دي مطلب حدیث ته متوجه شئ بې علمه مفتي د دې وخت چې نوم پې قاطع د مفتي ولګي بیا د خود غرضۍ فتوی ورکوي څومره په عذاب کړو موږ وای مفتی صاحب لیکلی دی مفتی صاحب مون پسنی کیه مون کیه به علم قضات بس تاریخ چلوه چلوه چلوه. قاضي مې دا قاضي مې فیصله ونکړي بې علمه جرګه ماران جرګه کوه ها ها هغه شته مال چې هغه هم تباه شي او عزت هم تباه شي بیا پاتنې ته خبره ورسي بې علم مدرسین لګیا به یې هم اوس تقریر به کوي او کتاب چې په کومه پرزو لګي دا نه خبرم نه بس صرف د اوقاتو مقدارونه به ذکر کیږي دومره وخت اخلي دومره وخت به علم مقررین لګي به وروره دا اوس څه وای سړی ته حیران شي چې دا اوس څه وای شورا کې شاکو کې یو کس لګیو اړو غلا کېده نو په ځاک شي خطوي بس کا نه غلا کېده به اخر کابلګام شي خطوي چې دا تو څه وای قرطه وخت کې کنه ته خبرې مطلب معلوم دی او بسا اوقات به داسې وکړه چې یو کس به خبره وکړه چې د هغه به خوښه شوه وي بس ما هم دغه رای ده پلان کې چې څه وي دغه ټیک زیاتې خبرې به نه کولې نو مشرانو دا یو عجیب ذوق یو عجیب چې به په دې خبرې به نه کوله درس کې به په دې خبره نه کوله ولې به په دې خبرې له طول ور کول دا د غوی استاد کار دی او د غوی شاګرد کار دی او زکی استاد چې دی نو هغه په لنډو الفاظو باندې خبرې وضاحت به تاسو ګورئ د قای شمس الدین سي الهام الباری چې دا د شان ورشاه کشمیر رحم الله په شاګردانو کې ځکه شاګرد لنډه خبره په خبره باندې خبرې سره سوچ البته د شاه صاحب خبرو کې اغلاق ته د هغې د خپل لاس تصنیفونه نشته خو د هغې د خپل لاس تصنیفونه وي شان وشای کشمیری نه هم دغه شان دي طریقه وي خو چون کې دغه املاګانې شاګردانو را جمع کړې د دې وجې نه د هغه املاګانو کې افراط تفریط ده، حسن ترتیب نشته دی، شاه احمد شاه کشمیري یو مجموعة الرسائل د شاه صاحب دی، یو فیض الباري او عرف الشدی ده، دا د شاګردانو راجمع کول دي، شاګردانو هم کمال کړی دی، خو خامخا د درس املا چې ده دې کې ترتیب صحیح نشي راتلی. او جاهل چې مدرس شي شاګرد به څه قابل شي تزيد وخت شي استاد د پاس کاری لند الفاظ وي اکثر پرې صرف نحو کې طالبان کمیږي منطق باندې پکې د خپل ځان کار دی او دا غي وجه دا ده چې تقریر وګړي تقریر ولې وګړي دا طالب په شیغه پیکا دا طالب په ترکیب پیکا چې د دې ذهن کار وکړي سو وای شاپور شه د الله مغفرت نصیب مختصر شافعی او تخصیص به وی او داسی عجیب مفید سبق یی وو خبره به نه اوږدوله مختصر ذهن نشینه به وه. اوس د نا اهلم ما نا اهلم منصب والو دغه نتیجه یې چې رعیت کشران سخت آزاد شي او لا ستراهم شي دغه شانتي د مرکزونو کې چې صحیح مفتی نه یا امیر یا غنا پوي د جماعت امام یا غنا پوي راکه ساده فتوی څه کار دی مشران ته وایي مفتی مو جوړېږه هم جوړېږه فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم صلاتك من الناس. ملګری د بخاری عبارت خلوص نه کیږی دا تاسو چه ویی ګوره ټیټ عبارت ویی باب هل یجعل النساء یوما علی حدة فی العلم زنانو لپاره څه ممتاز ورځ په علم کی مقرر کیدی شی د ترجمه الباب مخی سره به په بلکل بین دی. ځکه هغه د فی العلم لپس صاف راغی فی العلم د باب سابقه او د مسائل سابقه څومره پد پین دي ځکه باب سابقه کې د علم د انتظار خبرې وي فدې کې اهتمام د علم په کار دی اگر کو زرانه دي چې هغه د علم نه محروم نشي غرض د ترجمه الباب نه زنانو ته تعلیم کول دا ثابت شلو خو چې د شیخ استاد یې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه څنګه چې سړی مکلف دي زنانه هم مکلف دي خلوت بنای ولی به خلوت نه ای ځکه سړی چې زنانه سره په خلوت شي درې مس شیطان وي زنانه چې کور نه وځي شیطان ته مخامخ کیږي ترمذی بن حبان کې دا راوښتا زرانه الله ته چې زه ته نږدې ده نه په داخل د کور کې وهي فی قار بیتها زنانو د پاره د وطن حسن نشته دي چې مجبور شي تعلیم څنګه کوي وذکر نامای ترافی بیوتکنا من آیات الله والحکمه د دې وجه نه د پلار د کور نه چې د خاوند کور ته وځي هم نکاح ولا وتړي چې اجنبي کور ته لاړ نه شي دلته د پلار په کور باندې نو د نکاح په وجه باندې بیا الته محارم پیدا شي زوج به پیدا شي او خواښې سخر به پیدا شي او خواښې سخر به د محارمو نه شي دا به محفوظ لاړ شي او چې دته د پلار په کور نکاح نه تړي دا د اجنبي اجنبي خلکو روانه ده دا نه دی دا په کوم دي کې دا چې د دې نه به او 50 صدقه داخله او په خور کې داخله هغه د فاجعه کښې خبره کړې زۀ پېژنم دا ټول ارامين دي زۀ پۀ سپينه ږيره ټينګ نۀ شوم نو دوي ته کوم کار ماته نۀ دي معلوم کار تۀ وکړي دوبۍ وېزې تۀ ضرورت نشته دي دغه بکسه چې کېښوده بس کار وشو. البته د تعلیم النساء نه انکار ناجایز دی، د محلي جینکۍ راځي سبق وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به راتلی سبق به وی بیا به تلی خو د محلي والا به نه وي مسافري به نه راځي دا ډېر یو نازک فن دی مترجم له کې ماخذونه محشي ذکر کړی دی او سوقونو ته ګورئ مصدر په حل کا حل ډيره نه کول پکار دي خو ډيره مجبوري ده څنګه تاسو نو په حالي واري نه کول پکار دي خو ډيره مجبوري ده حالي جو دا چې مجبوري زار نه او جي دي نور اجتناب اولاد دي متن الحديث ته متوجه شي سند تجزیه ظاهره ده دا ابو سعید خدری روایت دی قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله غضبنا علیک الرجال غالب دی په موږ باندې صاحب مبارک سړي زمونږ رسۍ تا ته نه کېږي، دوسته ناست یو اواز راته نه رسېږي. مقرر کړه زمونږ لپاره ټیم د خپل طرف نه فوعدهن یوما لقیهن فیه چې رسول الله اسلام د دوی سره په دغه ورځ باندې ملاقات وکړو. وعظهن ان رسول الله اسلام دې ته نصيحت وکړ د منکرات نه منع کړې او امرهن امر یو توکو د معروف فکان فی ما قال لهن وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسایح خبرو مسائل کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تکړی یو تعزیتی او د تسلی خبره یې وکړه، هغه دا چې ما منکن امراتن، نه ده په تاسو کې یو زنانه چې مخکې کې درې بچي لیکن د هغه د لپاره حجاء من النار وي. فقالت امراتن و اثنتین یو زنانه وي که دوه وي دوه بچي مخکې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې که دوه وي ورپسې حدیث هم دغه د ابو سعید خدری دی د یو خاص مضمون لپاره امارت کو غدا چې وان عبد الرحمن الاصفهاني قال سمعت ابا حازم عن بيرا قال ثلاثه لم يبلغ الحنسا چې بلوغ ته نه رسیدلی درې بچي چې بلوغ ته نه رسیدلی څوک د حديث ته چې د کوم خبرې لپاره او هم دې لپاره چې امتيازي ورځ زنانو لپاره مقرر کړي شي به په دې مقام کې چونکی زنانا په ابزای نفس نسل کې د تکلیف برداشت کوي او هغه ته ځای هم شي نسل ترقی زیاتیدلو کې حمل هم تکلیف او وضع هم تکلیفي او به د هغه تربیت هم تکلیفي دې کې دې تکلیف برداشت کړي هغه ته ځايي چې مړ شو نو د دې زنانه دا تکليف يې چې او پرېشاني يې چې دومره تکليف مې برداشت کړ هغه ځايي شو نو رسول الله اسلام تسلي ورکړه چې نه ځايي کېږي هم دغه وجه دا چې د زنانه او حقوق د سړو نه ډېر سیوا دي مشقت سیوا دي سعید تپوس وکړ، د چا څخه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم امه کړ؟ درې ځله یې مور ذکر کړه، څلورم ځل یې بیا پلار ذکر کړ، د مور د پلار نه درې حقوق سوا شو، درې وزن یې ډېر برداشت کړی دی، حمل، ولادت، رضاعت. په دې دویم سند کې یو راوی راغی ابو حازم د دنم ګره سلیمان الاشعی کوفی دی ثقه دی یو بل هم دی ابو حمزه سلمت دینار الزاهد دوانا تابعین دی په کونی کې شریک دی دا اول ابو حازم سلیمان نرجع چره په خلافت د عمر ابن عبدالعزیز کې وفات شوی دی صحابي نه دی او دویم چې 135 کې وفات شوی دی د اولنی اخذ د بیرنو ثابت شو دی د دیم اخذ د سالم سان نه بیا دا وره چې دا دیم روایت اگر چې شکر طریقه د تعلیق دا خدا موصول روایت دی ځکه چې عبدالرحمن معتوب دی فما سبق وانی به مجمع د معتوب مطملهی مرفوع دی محض د محمد بن بشار نه اول سند چې دی عالی دی په نسبت صدیم ته اول سند کې تاسو ګورئ آدم شعبہ دویم کې چې وګورئ محمد بن بشار به غندر به شعبه واسطي دوی هغه ځکه مخ کړی بيدا اجر پاوه چوي چې بلوغ ته نه رسیدي مرتبه د حنس مسند ایک سو ستاسټ صفحه کې دا حدیث به ذکر کړی دی اول جیل باب ست حدیث التبرش ان شاء الله د دې قیاس څه مقصد دی د دې قیاس مقصد دا دی چې یو خو په دې وخت کې په بچي د مور زړه ډېر درد کوي یو قدرتي مسله ده دې موجوده ده چې دا بچي چې معصوم د ګناهونو مړ دی نو عقاب دې ته دی چې دا مغفور دی جنت ته به ځي معصیت نه دی پاتې شوی دریم موجوده ده چې د ځواني مرګ داغي اجر په خلکو په ذهن کې مسلم شوده چی زلمی بچی چی مړ شی وخت ته رسیدلی بچی وی نو پدی اجر ملاویږی خو پدی کچی بچی په مړ باندی اجر ملاویږی کول ملاویږی نو دا ذکر کړ چی او پدی هم اجر ملاویږی څلورمه وجه دا ده چې حجاب د شفاعت په وجه دی دا به شفاعت کوي او شفاعت د د چې مقبول دی مقبول شفاعت دی نو شفاعت تعالی کولی شي چې دا بلوغ ته نه رسېږي او بعد البلوغ د ده شفاعت چه دی مخدوش ګرځیدی شی. ولی که نیکی صالحی مغفوری خو کیدی شی شفاعت وکی لیکن که دسی نه وی په خپل ګناهونو کې غیر د بل بته شفاعت او سفارش دیو جنا لم يبلغ الحنس ته دی ولګاو چې دا شفاعت قابل قبول دی شفاعت دی حیثیت چت دی څوک چې یوه خبره واوري پوه پرې نه شي، بېرته به قایل ته رجوع کړي، د دې لپاره چې ځان پرې پوه شي. مطلب دا شو چې د ځان پوه کولو لپاره تپوس کول جایز شو. دا صحیح ترجمة الباب دی. په دې دي چې ګوره يو بل ترجمه ځواب دی باب منحوس په دغه شانتي دی خو ظاهر ترجمه ته باب داري ماخ کې سره به تم پدې کې کتاب العلم سره به بین حتا یفهمو حتا یفهمو مسائل د باب سابقه سره هم ربط بیان دي ام المؤمنین په دې مخکنی کې ته پوس کړی را بش چې کو یوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ام المؤمنین ته پوس کړی دی کو یو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یی زفرت یی مکنه یا موفقه ورته ویلی دی دسی امور کی شک پیدا کی شی ته پوسو شی کنه متعلم دا تنبیه شورا فزان په کولو غرضونه ذکر کوم ناقصات العقل رجوع کی هغه چاته چې دا عقل کامل دی دا مراجعت شنی نه دی دا حیا دی څوک نه کوي چې ځان نه پوه کړي دا مراجعه اتباع د متشابهات نه ده اهل نه خلق ته پوس کوي کنه ته حدیث مترجم لو ته متوجه دا حدیث نور ماخذونه مخشي ذکر کړی دی او سوق بیان دی تجزیه کې سند او متن ته سند مسائل مخکې تیر شوی دی متن ته متوجه شئ کان لا تسمع شيئا ام المؤمنين با نه اوريده يو شی لا تعرفو چی دبا نه پیژاند پیاده به پنا الا راجعت فی حتی تعرفه لیکن رجوع به کولا دې د پاره چې معلوم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم من حسفا عذبا دا نو صحیح ده کوم ځای کې چې داسې راځي من نوقش عذب نو بیا د سوال څه حیثیت نشته دا من حسب دا صحیح دی قالت عائشه فقلت ما وی او ليس يقول الله عز وجل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا نو څنګه موجبه کلیه مطلقاً صحیح شوه چې منحوس و عذبا اعمالو خو په دقیقو مسلو کې دې ته ضرورت راځي به دې چیل نه یې پکاره اول ناګر چې حدیث مرسل معلومه د خدای متصل ک مرفوع حدیث نه د ام المؤمنین فضیلت معلوم شو حرص د ام المؤمنین په تعلیم باندې اثبات د حساب او عرض اثبات د عذاب پر ورځ د قیامت تفسیر د قران بالحديث او دا هم ثابت شو د خلکو تفاوت په حساب کې وي. د پوه کولو لپاره که نقل بالمعنا وشي هم صحیح ده. ذکر رسول الله اسلام فسوف يحاسب حسابا يسير نقل بالمعنا فارسوک